الله وی الذین آتیناهم الکتاب هغه خلق چې مونږ ورکړی دی هغوی ته کتاب لکه تورات شو هغه خلق چې مونږ ورکړی دی هغوی ته کتاب یعرفونه هغوی پیژني دا یعرفونه هغوی پیژني دا کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې هغوی پیژني خپل زامن لکه په خپل زی باندې د سړي یقیني چې دا زما زوی دی دا د بل چا نه دی دقسې دوی دا پیژني هلکه څوک پیژني یعرفونه هغوی پیژني دا نو یو بل ځای کې راځي د هغې بیل دغه دی یو دلته بیان دی اکثر علما وی مسله دلته د څه ده د تحویل د مخ اړولو چې د بیت المقدس نه مخ راوړی د خانه کعبه ته نو دا وی دا يهود پیجنی چې دا تحویل او دا مخ راړول دا حق دی یعرفونه هغوی پیژني دا تحویل دا مخ راړول د بیت المقدس نه خانه کعبه ته کما یعرفون ابناهم لکه څنګه چې هغوی پیژني خپل زامن لکه د سړي چې په زوی باندې څنګه یقیني دقسې د دوی هم دا یقین دی ځکه تورات کې دا مسله ده چې د آخر زمانې پیغمبر هغه مدینې ته هجرت کوي بیا به یو څو میاشتې چې دی هغه بیت المقدس ته مونځ کوي بیا به د بیت المقدس نه مخ ګرځي دغه ته خانه کعبه ته نو که دا معنی وکړي نو د اړوان دی رسو سره بالکل صحیح راځي لکه مخکې هم تحویل ده رستم مسله ده تحویل ده ځنې اکابر وی یعرفونه کې ضمیر راجع دی رسول الله ته لکه بل ځای کې داسې راځي نو هغوی دا دي چې دا نن چې کم پیغمبر دوی ته بیان د تحویل کوي دا پیغمبر دوی پیژني چې دا حق پیغمبر دی یعرفونه دا اهل کتاب یهود پیژني دا پیغمبر کما یعرفون ابناهم لکه څنګه چې هغوی پیژني خپل ځامن لکه زوی چې سړی پیژني چې دا زما زوی دی یقیني پی دقه سي دوی دا پیژني چې دا په حق پیغمبر دی تاسو ویلو حضرت عمر صاحب زمانہ ده د خلافت عبد الله ابن سلام نه تپوس کوي چې دا مسله څنګه ده الله خو وی چې دا د يهودو علما دا رسول الله داسې پیژني لکه خپل ځامن تاسو واقع د څه پیژنې هغه وته وی سیب یو د الله کتاب دی هغه کې موږ سنو شو ویلې خو موږ رسول الله د څه پیژنو چې د خپل ځامنو نه زیات پیژنو زمونږ ټیک د شي پسې باندې دا یقین دی چې دا زمانه پیدا دی خو کله نا کله احتمال خو وی کنه وهم او ګمان خو راشي کنه چې اسنه دا زمانه نی دا زما خزي چرته دغه کړي دوکا چرته بدکاری ډېری خزه داسې دي چې بدکاری وکي او دا غ بدکاری نه سیو شي نه خو بیا د خاون نین نو وی په خپل خزه کې بیا هم دا شک دی چې اسنه دې د بدکاری کړي او دا زوی د هغې نه پیدا وي لیکن پر رسول الله کې زمونږ دونه شک هم هغه نشته و ان فریقا منهم او یقینا یو ډله د اهل کتابو لا یکتمون الحق هغه پټي حق وهم یعلمون او حال لا دي چې دوی پوهیږي چې دا حق دی حدثنا يحيى بن قزعه قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال عبد الله ابن عمر وی بین الناس پدامنس کې خلق بقباء په قباء کیو د قباء خلق د قباء په جماعت کیو فی صلات صبح په مانزه د سبعی کې دا حدیث به ډیر ډیر بیانیږي از جاءهم اذ جاءهم آتن ناګن راغی هغوی ته یو راتلونکی حضرت عباد ابن بشر دا یو صحابي دی دا دوی ته راغی ورته وایي هلکانو خدایم په خیر کې ودی پرون په ماسپښین مانځه کې تحویل شوی دی او تاسو لا نن هم نه خبر مدینه منوره کې مازیګر ماښام ماسوتن مونځ هغه بیت الله ته شوی دی او تاسو لا اوس هم دغه بیت المقدس ته مونځ کوئ اجاهم آتن ناګن راغی هغوی ته یو راتلونکی فقال وی وی ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر قد انزل علیه اللیله نازل شوی دی په هغوی باندې نن شپه قرآن قرآن مجید هغه فولی وجهک شطر المسجد الحرام وقد امر او رسول الله ته امر کړی شوی دی ان یستقبل القبله چې هغه مخکې قبله ته نو تاسو هم داسې چلو کې چې فاستقبلوها امر وته کوي تاسو مخ وګرځوي قبله ته وکانت وجوههم او مخونه د دوی ال شام شام پلو نو فاستدارو په مانځ کې دوی راتاو شو ال الکعبه خانه کعبه ته باب دا یو بل باب دی کافرو به اعتراضونه کول مسلمانانو ولې خانه کعبه ته مخ وګرځو مسلمانانو ولې دې طرف ته مخ وګرځو او بیت المقدس ته به مونږ کو الله دا غي جواب کوي خدایم په خیر کې د هر امت لپاره الله یو خپل طرف مقرر کړی دی د عیسایانو د پاره خپل طرف او مشرک د يهودو د پاره خپل طرف او بیت المقدس د قسم مسلمانان دي ځان له مستقل امت دي دوی له الله خپل طرف مقرر کړ چې هغه خانه کعبه ده ولکل او د هر امت لپاره ولکل او شته د هر امت لپاره وجهتون یو طرف د مخ ګرځولو وجهتون هغه طرف ته وی چې کم طرف ته تا مخ کړی اوس ما دې طرف ته مخ کړی دی دا زما وجهه ده تاسو دې طرف ته مخ کړی دی دا وجهه ده تاسو دې طرف ته مخ کړی دا دغه دی نو په مانځه کې الله تعالی د هر امت لپاره یو قبله مقرر کړي ولکل او د پاره د هر امت الله مقرر کړی دی وجهتونه مخ د ګرځولو هو چې دا هر یو مولیها مخ ګرځون کی وی هغه ته هر امت ته الله یو طرف مقرر کړی دی چې هغه امت دغه طرف ته مخ ګرځون کی وی هلکه بحثونه ډیر پریږدی کله نا کله خلک بحثونه په مسلو کې کوي عمل پاتې شي بحثونه پریږدی بس توره وکړئ فاستبقوا الخیرات وړاندې والي وکړئ ښه کارونو ته اعمالو له زور ورکړئ اینما تکونو چرته چې یې تاسو یاتی بکم الله رابولی تاسو له الله په ورځ د قیامت جمیعا ټول که لنډی کوتل کې یې که بل ځای یې که بل ځای الله به هم راولي که د چا مشرق ته مخي لکه دې پلو وطنونه د چا مغرب ته مخي لکه زمونږ د چا شمال ته مخي د چا جنوب ته مخي یاتی بكم الله جميعا را بولی الله تاسو لټول ان الله على كل شيء قدير یقینا الله په هر سیز باندې قدرت لرونکی دی حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال حضرت ابو اسحاق وی سمعت البراء ما وردل د براء ابن عازب نه صحابي دی قال دی وی صلینا مع النبي صلی الله علیه وسلم منګه منځو کو سره د پیغمبر علی السلام نحو بیت المقدس په طرف د بیت المقدس مدینه کې 16 شپاړس او سبعه عشره یا اولس شهرن میاشتي خدا د چې د شپاړس نه یو څو ورځې زیاتې وي او د اولس نه کمې وي ثم صرفه بیا الله راواړو رسول الله را وی ګرځو نحو القبلته په طرف د خانه کعبه باب دا بل باب دی قوله ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام دا خو مسله و د سفر دا دغه د حضر چې په خپل ځای کې او مونږ کې نو مخ دغه ته وګرځوه خانه کعبه ته اوس چې په سفر وته که د لنډی کوتل نه وته په سفر که د پیښور نه په سفر وته که د بل ځای نه وته که د بل ځای نه په حالت د سفر کې ام مخ دغه ته کوه چې فرض موز کې خانه کعبه ته ومن حيث خرجت او د کم ځای نه چې تر وته د سفر د پاره او په سفر کې د منځ وخت راغی نو فول وجهک وګرځوه خپل مخ شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام په سف په روان سفر کې چې تاسو فرض کوي نو یو به په سورلې د پاسه نه کوي بلکې فرض له برا کوزيږي ا که بیا اندازې ضرورت مجبوری ونه بیا خیر دی بل دا دی چې فرض کوي نو مخ به قبله ته کوي بل پلو به نه کوي په سفر کې ا چې په روان سفر کې نفل کې نو تاسو ویلو مشکات کې په روان سفر کې نفل چې کې د سورلې د پاسم کول شي په روان سفر کې چې د مخ کم پلوي هغه طرف ته کوه خیر سره عمره ته روانه او جز دی غون 15 15 نیوی غنټه دغه دی نو ته وې اسې غپ لګوم خوب هم ناراضي او بس پکې دغه وتړي نیت وتړي بس نفل کوه خو چې خیر سره کله د دغه وخراغي کنه د رکوع د سجدي نلته خو رکوع سجده نه کیږي اشاره بکې داسې نه رکو ته لکه معمولی سجده ته زیاته نو دا مسله د فرضو ده چې چرته نتروته نو فولی وجهک وګرځو خپل مخ شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام و انه او یقینا دا مخ را ګرځول للحق دا خامخا حق دی مې ربک د طرف د ربستانه اوس که د دې څوک مخالفت کوي نو وما الله نه دی الله بغافل نه خبره اما تعملون دا غنه چې تاسو یې کوي کدا الله د دین مطابق عمل کوي الله غافل نه دی اجر بدر کوي کدا دین خلاف کوي الله غافل نه دی سزا بدر کوي شطر المسجد الحرام شطر راغی مونږ د دې معنی وکړه په طرف د مسجد حرام د شطر معنی کوي شطره تلقاءه مخامخ شطر معنی مخامخ تا شطر المسجد الحرام مخامخ مسجد حرام ته داسي مخ په مسجد حرام فی صبح داو په مانزه د سبایی کې بی قبا په قبا کې مسجد قبا کې ولاړ دی او د سبایی منس کوي از جاهم رجل ناګن راغه غوی ته سړی یو سړی و تراغ هم دغه عباد ابن بشر دی فقال ورته وی خلکو انزل الليله نازل کړی شوی دی رسول الله ته نن شپه قران قران وحی او فامر هغه ته امر شوی دی ان یستقبل القبله چې هغه مخ وګرځي خانه کعبه ته د دې وجه نه فاستقبلوها نو تاسو مخ وګرځوي هغه ته واستدارو او تاسو راتاو شئ که هیئتکم په شان د هغه خپل حالت چې څنګه یې هغسې مونځ کې راتاو شئ فتوجهو نو دې خلکو مخ راوګرځوو الی الکعبة خانه کعبې ته او مخکې کوم پلو وکانه وجه الناس او مخ د خلکو مخکې الی شام شام بیت المقدس پلو ولاړو باب قوله ګوره چون کې وی په اسلام کې اول دا نسخه راغلی ده چې اوسه پورې موز بیت المقدس ته کېده او د بیت المقدس ته موز کل منسوخ شو حکم راغی دغه ته خانه کعبه ده چون کې دا اول حکم نو د خلکو د پوره یقین راوستو د پاره درې ځله بار بار ذکر شو مخونه راو ګرځوي ولا صدا پارا لئلا يكون للناس عليكم حجه چې د خلکو په تاسو اعتراضونه پاتې نشي ځکه مخکې به خلکو اعتراضونه کول مشرکانو به دا اعتراض کو چې رسول الله وای چې انا علی ملت ابراهیم زه په دین د ابراهیم علی السلام یم لیکن موږ خانه کعبه ته نه کوي د ابراهیم علی السلام قبله ته نه کوي یهودو به وی دې زمون خلاف کوي زمون د دین او مون زمونږ قبله ته کوي نو موږ دم نه کوي کنه نو چې دا مخ ته وروګرځي د تحویل شو اعتراضونه ختم شو دا و په مانزه د سبعی کې به قبا په قبا کې اجاهم آتن راغن راغی غوی ته یو راتلون کې فقال وی وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول قد انزل علیه الليله نازل کړی شوی دی په د باندې نن شپه وهی وقد امر او هغه ته امر شوی دی ان یستقبل القبله ته چې هغه مخ وګرځي قبله ته د دې وجنه د قبا خلکو فاستقبلوها تاسو مخ وګرځوي هغې ته وکان وجوههم او د دوی مخونه الی الشام شام ته فاستدارو الی الکعبه قبله قبله نو دوی مخ را وګرځاو خانه کعبه ته چې ان الصفا والمروه من شعائر الله یقینا صفا او مروه دا د نخو د دین د الله نه دي شعائر نخو ته وي نخي د الله د دین نخي د دې داسې بلا تشبیه مثال لې لکه د پارټۍ جنډه د پارټۍ جنډه د پارټۍ نخی زمونږ او ستاسو د دین د نخې دا یو څو شي نه دي یو خانه کعبه ده دام د دین نخه ده صفا مروه د دین نخه ده عرفات د دین نخه ده مزدلفه د دین نخه ده مر... دغه د سوته وی دا منه دا د دین نخه ده جمرې د دین نخه ده زمونږ په دې وطن کې دا جماعتونه دا مدرسې دا د دین نخې دي د دې تعظیم دا واجب دی د دې به سخت لکه څنګه چې د دین تعظیم کوي د هغې نه به زیات د دې نخو کوي دا قصیټ ته دغه ده مروه ته چې خلک ودرېږي مروه کې منزله نو داسې ودرېږي داسې او صفا کې بالکل سیده ودرېږي نو صفا داسې د خو ډېره ال تیره نه ده معمولی دغه ده او دغه چې د مروه دې طرف ته نو دا ډېره تیره ده چې مونږ کوي داسې کیږي سړی نو صفا او مروه من شعائر الله دا د علا نخو د دین د الله نه دی د الله د دین دا یو څو نخې دي فمن حج البیت څوک چې حج کوي د بیت الله او اعتمر یا د عمره کوي او د صفا باندې راځي او په مروه راځي فلا جناح علیه نشته ګنا پد ان یطوف بهما چې دی طواف کې وګرځي په دې دواړو ومن تطوع خیرا چا چې وکړو ومن تطوع خیرا او چا چې زیات وکړو خکار فإن الله بشک الله پاک شاکر قدردان دی قبلون کې دی او علیم خبر دی په هر څه باندې شعائر د توي د شاعر سمانا ده علامات نخي شعائر جمع ده مفرد دا غیر راضی شعرتون وی واحدها مفرد دا غیر چه راضی شعرتون اغا شعره راضی شعره یو تا وی شعره او چه جمع شی دغه دی شعائر مینا ته چې بسونه ځي که ستاسو خیال یې هغې باندې هم لیکلي شعایر دغه دی دا د الله د دین نښې په دې ځینو باندې ځي دا مینا او دا صفا او دا مینا او دا عرفات او دا چې دی مزدلفه وقال ابن عباس عبد الله ابن عباس وی چون کې صفا ټکی راغی صفا د دې لفظ د مناسبت د وجنه په درې مسی پاره کې یو ټکی دی صفوان کمثل صفوان علیه تراب دا خلک چې دا خیراتونه کوي او د نامی او د دکاونې د پاره کوي او بیا خلکو ته یادی د دې داسې مثال دی لکه لوی ګټ خوی چې په هغې باندې خاوري او باران پیوشي نو دا باران ته دا خاوري یوسي پاکې پریدي دقسې تا صدقې وکړې خیراتونه دې وکړه ثوابونه د پورې ونښتل خو چې چاته د بیا یاد کړو د شهرت په نیت د کونې په نیت هغه ارس لاړ شي ختم شي نو سه صفوان ټکی راځي وقال ابن عباس عبد الله ابن عباس وی چې کما سلی صفوان ان کنه صفوان ست وی الحجر کانی ته وی معلومیږي چې هر قسم کانی هغه ته صفوان وی خو زمونږ استادان دا معنی نه کوي صفوان هغه کاڼي ته وایي چې هغه خوي نو ځکه وایي ویقال او ویل کیږي د دین خدا معلومه شو چې صفوان مفرد دی کاڼي ته وایي لیکن بعض خلک وایي الحجارة الملس دغه ته وایي صفوان جمع ده دغه ته وایي خوی کاڼي جمع ده جمع کاڼي معنا به نه کوي کاڼي جمع الحجارت الملس هغه کاڼي خوی چې سکن د من د بکینی زمونږ د پاس غره کې دي کنه کانی خو کندي پکې هغه کندو کې خاورې ورشي چې ورشي نو بیا پکې واخو شي تاسو د غرونو کې ګوره هغه خو چې کوم خوای تیګی دا شنه په دې سن کې و التي هغه خوي لا تنبت شيئا چې هغه نه را زرغونوي څه شی نو ما وی صفان ځنې خلک وی لکه عبدالله ابن عباس وی دا مفرد دی کاڼي ته وی بعضې خلک وی نه دا جمع ده کانو ته وای کانو ته نو بیا مفرد سره راځي والواحدتو مفرد د دې بیا راځي صفوانتون صفوانتون راځي یو ته صفوانه وای جمع صفوان ده بمعنى الصفا او صفوانتون په معنا د سره راځي د صفا سره فرض ده واجب ده که سنت ده امام احمد ابن حنبل رحمه الله هغه وی صفا مروه دا سنت ده عمره وکه د عمره پسې بیا لاړ شه صفا مروه وکه دا سنت ده که کم سړی نه صفا مروه پاتې شوه هغوی وی دم پې نشته سنت ته او سنت چې پاتې شي کمی راشي ثواب کې خو دم نه راځي لکه ستاسو منځو کې سنت پاتې شي کمی راغې خو سجده سهوه نشته امام احمد ابن حنبل وی چې صفا مروه سنت ده امام شافعی رحمه الله او امام مالک رحمه الله هغه وی رکنون رکنون هغه وایي په حج کې یو څو فرایض دي په هغه دنه فرایضو کې یو دغه د عرفات طواف زیارت او صفه او مروه هغه وی دا رکن دی په عمره کې هم دا رکن دی لکه څنګه چې طواف په عمره کې رکن دی فرض دی نو دقه صفه مروه هم دی حضرت امام صاحب چې کوم تحقیق کړی دی هغه ډېر لوی تحقیق دی هغه دا وایي چې سنت هم نه دی لکه امام احمد صاحب وایي فرض او رکن رکن هم نه دی لکه امام شافعي صاحب وایي بلکې واجبون دا دغه دی واجب دی که چا نه پاتې شو پاتې شو خو خیر سره سجده سهو دی وکي بس کار به وشي او د حج او د عمرې سجده سهو دا ده چې دم دی دغه کی دم دی ورکی بس کار به وشي لیکن حضرت عروه چې د حضرت عشی بی بی خورین دی هغه د دې آیات باندې پویدنه هغه دا وایي چې د دې نه دا معلومیږي چه صفا مروه ضرور ندی ځکه الله وی کنه چه فلا جناح علیه په د ګناه نشته چې طواف وکړي نو دا خلک کله وایي چې شی لازم نی نو معلومیږي صفا او مروه ضرور نه ده خو که چا وکړه نو ګناه پې نشته دې نه دا معلومیږي چې دا یا سنت ده یا مستحب ده واجب نه ده انه قال حضرت عروه وی چې قلت لعائشه ما وی خپل خالی حضرت عائشه ته زوج النبي صلی الله علیه وسلم چې هغه بیبي ده د پیغمبر علی السلام وانا یوم اذن او زه په دغه ورځ کې چې دا غینه می سوال کو نو زه سوما نو عمر ما حدیث سن نویو زما عمر نو عمرم کم عمر ما او د دین می د دې مسلې ته پوسو کو چې بیبي بی ارایت ته خبر را کماتا قول الله تعالی د دې قول د الله چې ان الصفا والمروه من شعائر الله یقینا صفا او مروه دا د نه خو د دین د الله نه دی فمن حج البیت سوک چې حج کی د بیت الله او اعتمر یا عمره کی نو فلا جناح علیه گناه په نشته لکه منګه وایو کنه الکه که پلانی زیت لاړې زه ګناه نشته نو د دې څه مطلب دی دا نه چې واجب دی خو یې نتله جایز دی فلا جناح علیه ان یطوف بهما فما اورا نو زه ګمان نکوم یا داسې وایې فما ارا زه لازم نه ګڼم علی احد په هیڅ یو کس باندې شی انس شی الله یطوف بهما چې دې طواف نکي په دې دواړو دینه خدا معلومیږي صفا مروه نفس جایز دي مطلب دا دی لازم نه دی نو که چا صفا مروه ونه کړه په هغه څه شی نشته دې ځنه خدا معلومیږي حضرت عائشه ورته وایي په پوهېږې نه دا ستا چې کوم مطلب دی دا نه دی که دا ستا مطلب وي نو بیا به دا مطلب وي چې فلا جناح علیه ان یطوف الله یطوف بهما که دا لازم نه وي نو داسې به ویلې وي چې نشته ګناه چې دې طواف نه کی په طواف نه کولو کې ګناه نشته نو بیا به ستا مطلب دغه و نو دلته خو الله یطوف بهما نه دی ای یطوف بهما دا طواف کول جایز دی اصل کې دا دې کې رد دی د بعضې خلکو د سوچ د مکې د خلکو بیل سوچو د مشرکانو د مدینې د خلکو بیل سوچ و د مکې خلکو به طواف کو د صفا مروه منځ کې به سعی کوله خو په صفا باندې هم یو بوتو اصاف په مروه باندې هم یو بوتو نایله نو دوی به چې صفا ته ورلل په دې بوت به لاس وو چې بیا به مروه ته ورلل په هغه بوت به لاس وو دا بوت د سړي په شکل و هغه د ښځې په شکل و کله چې اسلام راغی بت پرستی حرام شوه نو دوی به چې دې ځای ته رالل دوی به زړه ګبراو چې دلته خو به مونږه د بوتانو د پاره ګرځېدو نو اوس چې دی نو اسلام راغی نو دا خو به ګنای نو الله وی چې نه ګنا نشته کوي دا د مشرکان د عربو مشرکانو د مکې سوجو د مدینه بیل خلک دغه خا فقالت عائشه حضرت عائشه وته وی کلا هیڅ کله د سینه ده د دې دا مطلب نه دی چې نفس جایز دی کچره نفس جایز مطلبونو بیا به داسې ویل شوی وي چې فلا جناح علیه الا یتوب بهما ګناه نشته چې دی طواف ونکي ها لو کانت کما تقول کدا مسله د سوي لکه ته شوي نو کانت بیا به آیات د سوي چې فلا جناح علیه الا يتوف بهما نشته ګناه پد په طواف نکولو کې اصل کې دا کیسه بل شانته ده خلکو بوي صفا مروه باندې طواف کول ګناه ده ځکه مونږ خو به د بوتانو له راتلو نو چې دلته به دوی عمره وکړه او صفا ته به لاړل دلته به یې زړه وبنه څکلې ګبره وبه شو نو الله ورته وایي نه ګبراوېږې ما دې کې دغه نشته ګناه نشته انما انزلت هذه الايه نازل شوه دی دا آیات دا بیله مسله ده دا غدا مدینه د خلکو سوچ دی د مدینه خلک نو چې په لاره به راتللو په لاره چې د دې بدر نه به راوړېدل دلته نږدې د دوی یو بوت ولته منات چې منات ته به رالل نو دوی به دلته احرام د حج وکړو او په تلبیه کې به منات وي منات چې ستا ته حاضر ولاړو منات او ستا د پاره دا دغه کو دا حج او عمره کو نو دی بشرال دغه ته تواب به وکړو نو چې بیا به صفا مروه کول نو دلته به دوی یریدل چې من خدا حج کړی دی د منات لپاره یا د عمرم د منات لپاره کړی ده او دلته اصاف او نایله منځ کې پراته دي دا خو نور بوتان دي کړیم د یو بوت په نامه ده او دلته نور بوتان پراته دي نو دوی به د دې ځای نه یریدل نو الله ورته وی هغه هم پرې دی او دا هم پرې دی او یو الله واخلي الله لپاره کوي ها کانو یحلون د انصارو د مدینه احرامونه بکول لمنات ان د منات تپاره لکه دا منات چرته وکانت مناتو او دا منات بود حزو قدید مخامخ قدید تا قدید تا مخامخو په نوی لار چې تاسو زه خیر سره او مدینه ته زه د مدینه ته چې نږدې شې نو بیا داسې غونډې دي په هغې کې مزل خلک کوي بیا چې د هغې نه خولاړ شي میداني د مدینې ښکاري دې دغه ته چې لانې رسېدلې دلته تک شین بورډ لګېدلی دی او لیکلی دی قدید دی لیکلی دی نو دا علاقه قدید د خو آبادی نشته آبادی و بیا چرته بل ځای وي نو دا مخامخ قدید ته دا ځای دا منات وکانو یتحرجون او دوی به ګناه ګڼله ان یطوفو بین صفا والمروه چې دوی طواف وکړي په منځ د صفا مروه کې ځکه دوی به وي موږ احرام د منات لپاره کړی دی او صفا او مروه دا خو د دغه دي د منات نه دي دا خو د اصاف او د نیلی دي فلما جاء الاسلام کله چې اسلام راغی سالو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تاسو کو د رسول الله نه عن ذلک د دې فانزل الله نو الله راولېږي چې نه غبراویږي ما دا صفا مروه ناروا ندی دا جایز دی ان صفا یقینا صفا غونډه ول مروه من شعائر الله دا د نه خود دین د الله نه دی فمن حج البيت اسوک چې حج کې د بیت الله او اعتمر ای عمره وکړه فلا جناح عليه نشته ګنا پد ان يطوف بهما چې دی وګرځي په دې دواړو حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك ما تپوسو کو د انس بن مالک نه ان صفا والمروه د صفا او د مروه نه چې په دې باندې سعی څنګه ده فقال نو هغه وی کنا نرا منګ بلیدو چې انهما من امر الجاهلیت چې دا خو د امر د جاهلیت نه دی هغه د زمانه د جاهلیت په زمانه کې خلکو به د بوتانو د پاره په دې صفا او مروه باندې ګرځیدل فلما کان الاسلام چې کله راغی اسلام نو امسکنا موږ ځان را بند که عنهما د دې دواړو نه چې وی خدای ګو ها بیا بیان دی ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله ومن الناس او باز د خلکو من هغه سوق دی يتخذو چا غنی سي د خپل ځان د پاره من دون الله بغیر د الله نه اندادن شریکان د الله سره نور شریکان پیدا کوي او یحبونهم دون محبت وسره کوي دومره قدر او تعظیم کوي که حب الله پشان د محبت د الله انداد ټکی راغی اندادن شریکان معنی کوي ازدادن انداد جمع د ند ده ند دغه ته وایي هغه مثل چې مخالف او ستا دشمني ند المثل المخالف العادي ستا چې یو سړی ستا مثل دی خو ستا مخالف دی او تا سره دشمني کوي یو داسې سړی دی ته خان یو بل غریب دی غریب ستا ند نه دی مثل نه دی د دې وجه هغه ته ند نه ویل کیږي نه ترزوی دی دی تربور دی دی ستا برابر دی خو مخالف دی, دی او تا سره دشمنی کوي دی ته ند وی جمع انداد راځي نو ازدادن مخالف واحدها ند انداد جمع ده مفرد د ند راځي دلته معنا کوي شریک سلسله د سند عبد الله ابن مسعود تو رسوله قال عبد الله ابن مسعود وی قال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی قال النبي صلی الله علیه وسلم کلمتا عجیب خبره کوي وی رسول الله به مونږ ته یو خبره ډیره کوله خو بیا د خپل شاګردانو ته وایي زه تاسو ته دا بله خبره ډیره کوم رسول الله به موږ ته کوله یوه خبره ډیره زه تاسو ته د هغې نه بغیر یو بله خبره کوم ډیره خو دا بله خبره د رسول الله د خبرې خلاف نه ده ګورې دا بله هم د رسول الله خبره ده دوی خبرې وي خو دا یو به ډیره کوله او دا بله به کمه کوله دی وای چې دا غوی کما کما کوله دا درته زه ډیره کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی کلمتن یو کلمه خو زه شاګردانو ته وی وقلت اخرى شاګردانو عبد الله سی وی زه تاسو ته ویم بل خبره هغوی به یو خبره کوله زه تاسو ته بل خبره کوم خو ما وی دا دواړه خبرې د رسول الله دي څنګه قال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به یو خبره کوله د رسول الله په خبره کې زیات تخویف دی ښا يرول او د عبد الله ابن مسعود سه په خبره کې بشارت ته خوشخبری دواړه د پیغمبر اسلام خبرې دي من ماته کم سړی چې مړ شو رسول الله وی کم سړی مړ شو خو د هغه په زړه کې شرک وي د هغه په زړه کې شرک وي هغه به جهنم ته داخليږي د هغه دپاره جنت نشته وهو يدعو او هغه عبادت کوي من دون الله بغیر د الله نه ندن د یو شریک ندن د یو شریک نو دخل النار ابا داخل شي ورته دا خبره به رسول الله ډیره کوله کم سړی چې د الله نه بغیر د بل چا عبادت کوي پرز د قیامت به دی جنت ته نسی دی به دخل النار دی به دا جهنم ورته داخلي کې مشرک دی دا به د ډیره ویله دې کې يرول دي او زه تاسو ته ډیره کوم خبره کوم عبد الله وی وقلت انا او زه تاسو ته ویم دا خبرم د رسول الله ده من مات سوک چې مړ شو وهو لا يدعو لله ندا او هغه نه ثابتې د الله د پاره شریک د توحید پابند دي نو خیر سره دخل الجنه ابا داخليږي جنت د بدا خبره کوله ډیره د عبد الله ابن مسعود صاحب خبره کې بشارت ته د رسول الله خبره کې يرولي دا دواړه خبره رسول الله اسلام کړې دي خدا د يرولو به ډیره کوله چې خلک لګراويخ شي او دا د بشارت به کمه کوله عبد الله صاحب خپل زمانہ کې بیا دغه کوي بشارت ډیر ور کوي کم سړی چې مړ شو او داغه پسړه کې شرک ني د غیر الله عبادت دغه ني ماده هغه به خیر سره دغه ته داخليږي جنت ته دخل الجنه هغه به داخليږي جنت ته خ بس دی